خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب مواقيت الصلاة موصلی فعلی رحمت فاری شد امورنا چا مقدم من الصلاة دی اوس مصنف شروع کړه په بیان د امور کې چې هغه معید ثلاثه دي او د صلات د پاره ظرف دی چې موافق عنوان دی مواقع جمع د میقات دا په ترکمی اوقاتو په معنا د وخت او په مواقع جمع د وخت چی خلاف القیاس ده لکه محاسن چی جمع د حسن خلاف القیاس ده جوړ کیدی شی څوک د وخت او د میقات فرق کوي څوک نه کوي چې فرق نه کوي خو ډیر اسانه شو دا چې فرق کوي نو دا ده چې وخت مطلق وخت وایي او ميقات هغه ته وي چې هغه کې تحريم وي تقديم تاخير په هغه کې نه وي لفظ د صلات تاسو نن په ترمذی کې تحقیق خبره ده چې صلات په معنا د رحمت راځي په معنا د عطیه راځي په معنا د دعا راځي هغه مصلي نه شي، مجلي او مصلي او تالي او مصلي په سين ساو عاطف مصلي هغه ته وایي چې هغه په دریمه مرتبه کې وي، صلات هم په دریمه مرتبه کې دی. اول کلمه شهادت دی، بیا صلات دی. او که دا د صلوین نه معطوف شي صلوین دوه هډوکي په الیتین کې نو په حین د انتقال کې دا حرکت کوي دا هم کېږي چې په صدا کې صلات عبارت ده د ارکان مخصوصونه چې قیام دې رکوع ده قرات ته چی سرود دی قاعده ده مواقیت صلات نا روستا دا سنا چی کم ذکر کئی دویم اشکال دا دی چې اقتدا د مختلط خلق المتنفذ ده او ملائکه خو دا مؤمنان نه فرض او رسول الله اسلام باندې فرض د هغه جواب دا دی چې هم منی جبرائیل قول دا معنی نه ده چې ما د جبرائیل امامت وکړو بلکې د دې دا معنی ده هم منی جبرائیل زه جبرائیل امام جوړ کړم زه امام هغه مقام په تقدیر تسلیم جبرائیل امامتی کوله علاوه له دا وایو چې امامت د افضل مخلوق څخه جایز دی دا دیم اشکال چې امامت جبرائیل څنګه کېدا جبرائیل چې دا خو متنفذ رسول الله صلی الله علیه وسلم يو خدای چې د يي وزه وه د دغه وخت کوم والدات چې وي هغه نه استدلال نه تاميږي روس ته پسې به قتل غواړي کم چې محکم پاتې شي پاتې شي کوم چې تغییر تبدیل راغلی دی له الاخر په الاخر باندې عمل کو الامام ضامن امام ته ضامن ویل شي علاوه راوی چې جبرائیل چې دا موږ کو د جبرائیل اسلام یې ها کلام رنی ربي ما تدما رب سمر کړی نو هر کله چې دا امر رب باندې مونږ کولو نو خو په جبهه اسلام باندې هم وایي او دې خبره سوال نه کوي مرتين په معنا دی يومين ورنه دا خو نه د امام عند البيت مراد د دې بیت نه بیت الله مراد عند باب البيت په دې کې به اعتبار ظاهر شکل دی دا امامت جبرائیل کې دی دا خو په مکه کې راغلی دی قبل الهجرت او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعوت کې جمع بیان سنتیت څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د امامت انتباه په زید کېده او جمع بین القبلتین د تبلیغ په جمع بین القبلتین اصل دی دا غي جواب داري چې کېدی شي کاغه وخت دا دروازه جنوبي طرف ته دې ته دې طرف ته استعمال دی علاوه له دا چې عند لفظ عید دی چې دې کې ترجیح نشته چې دې شي چې دې عند البیت کې تقدری تحویل څه کړی چې هم محبت الله تعالی هم محبت المقدس تعالی په ابتدا چه رسول الله صلی الله علیه اسلام وکړه نو فصلی بی الظهر نه وکړه ترتیب خو دې مقتضی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدا د فجر نه کړی دا کاورنه ټیم چې دین فجر دی حالای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدا شي بیان ظهر نه کړی څو خو یې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سار ټیم کې ودو ځکه ابتدا د دوه نه کړې د خدا غلطه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سار ټیم کې ودو هغه په امامت جبرئیل په ټیم کې نو سار کې ودو هغه د ليله تاریخ واقع ده د تاریخ واقع امامت جبرئیل څخه هغه توجیه نه ظاهر توجیه والله علم نماز فخین نه ذکر شروع کولا چې د سارا د ماریګر ټیم مخکې متعین دا دومره قبل طلوع الشمس وقبل الغروب مخکې نو نماز فخین نه ذکر شروع دا یو اشکال چې سل لاړ بیا لا سره حين صار ظل کل شي مستوي دې اوقات تعین کې صفا مارات سره صفا عادات سره صفا تفاهم العرف سره تفاهم العرف هم دغه دی حين حرمت طعام و شراب دا معرفت دی شی په دغه طریقې باندې کیږي او په دې کې څه زیات مشکل نه وو او دې یو دې ته تاسو ګورئ او دا ورسره دې په خپل دا تحقیق کوي چې نن کوم د ماځيګر ټيم خدرې شوی دی سوار ازل له کلی شی مثله نو سار له هغه د ماسپښين ټيم خدرې شو سو لبي ذهب ذهن من الغد حين سوار ازل له کلی شی مثله تاسو دې کنه سار نه ورته د پخپل دې مسلې سو تعرض کوي د هغې جواب دا دی چې دا هم په تقاوم العود باندې بنا خبره ده او په دې کې طرفین داخل دي، اول طرف هغه دی او اخیر طرف دا دی. هذا وقت الانبیاء من قبلک معلومیږي چې مخکنو انبیاء علیهم الصلاة والسلام منځونه کول او په وخت یې کول. بیا په ټولو امورو کې مناسبت نشته دی چې دا پنځه مونځونه دي او په دې ترتیب یې خاص لیکلي وي. خو په دې اوقاتو کې الله ته رجوع کړې ده. په دې اوقاتو کې الله ته رجوع ځکه کول پکار دي فدا اوقات دې انقلاب دې او په حالاتو انقلابيو کې الله ته رجوع کول پکار دي سهار انقلاب خو بهين دې شپه ختمه شوله او ورځ راغله د ماسپښين انقلاب بهين دې سوری راستون شو ماجګر انقلاب بهين دې نور په ځای دوه دویم وجه دا ده چې د انسان دوه حالات وي، یو د شکر او بل د صبر وي. شکر د نعمو په وجه وي، صبر په مصیبت چې مخې ته روان دی، په هغه باندې انسان صبر کوي. دا اوقات یو طرف خو د شکر دي په نسبت سما سبقه او وخت باندې شکر استر پکار دي چې الله جل شانه هغه خطر کو خوراتن کې انقلابات نه هره صبر شکر صبر تغییر راځي په عالم کې نو الله تعالی پکار پکار ده په صبر او شکر باندې او هغه په دې انقلابي اوقاتو کې ده، دا انقلابي اوقات دي. شفق لفظ ذکر دی، مثل اول مثل ثاني ذکر دی، خو بې وخته خبره نه کوو، د دې درېیو خبرو تحقیق به مصنف په خپله کوي، بلکې د څلورو. د دې خبرې ذکر هم مصنف علیه رحمت کوي چې دا دوه مونځونو لپاره وقت مشترکه څنګه راغلی نن چې مازیګر په کوم ټیم شوی دی نو سهار ماسپښین په هغه ټیم څنګه کیږي وقت مشترکه شو د مثل اول د مثل ثاني تحقیق دا به هم کوي چې اخرنه وخت ماسپخین مثل اول دی کوم مثل ثاني د شفق تخت تخفی چی شفق حمرت دی کو بیاض دی مصنف به دا تحقیق هم کوي سار کی په غز کې هم منو شو او ورځ باندې ځکه یی دسی دسی دیم حین حرم طعام و شراب خو چه سبا راوښی یی طعام او شراب بندیږی کنه په روژه دار او بله ورځ بیا هغه دی اسفار دی ایا په دی کی تغلیظ غوره دی که اسفار غوره دی دی مسلو ته مصنف خپل تعرض کوي خو زه تعرض نه نه کولای نو موږ ته پوره پریشانی وه بیا به موږ دا خبرې کړې خو زه ترمیزی کې به موږ څه پالوانی کوو خو امام تحاوی خدای موږ ته څه نه دی پریخودی او موږ په دې کې د دایری نه بار ته موزو دا کتاب د وینا خپل نوعیت ته تاسو مې ویلي که دا خو یو جزی مسله باندی بحث کوی نو په هغه کی دایری کی بحثونه کیږی او فقهی تحقیق چه دی دا په ترمذی ابو داود کی دی او محقق په فن دا حدیث کی څو جوړیږي نه په بخاری جوړیږي قال رشوه وشیږي او فنی تجربه چې سړي پیدا کی په فن دا حدیث کی نه په مسلم او په نسائی پیدا کیږي وای من نو راو په چا وینا قریب د خطر خونه ده ها دې لفظ وګورئ حتا کان قریبا من العصر سماوي چې دې ته ويل کېده قيرا دی. په دې کې اوله خبره دا وه چې وقت د وقت د مثل اول مشترک وښودل شو د ظهر او د عصر په درمیان په یو ورځ باندې په دا کې د عصر مشو په مثل اول کې او د مورد په دا کې د ظهر مشو دا په وخت مشترک شو امام مالک رحم الله وایي وایي چې مشترکه شجر مشترک دي سلور رکعاتو په مقدار باندې وخت مشترک شته دا خبره څوک کوي هم دا تاخیر د زور په اوبو وو د عصر په ټیم کې نه وو بلکې څنګه هم قریب من العصر وو حتی کان قریب من العصر مړانې عصر خو نه وو یادم کړو بضرور منګ با تتاویل تعویذ چه موږ کوو نو یو قرینه باعثه د تعویذ یو قرینه مصححه د تعویذ تعبیر می څنګه وکړم یو قرینه باعثه د تعویذ بله قرینه مصححه د تعویذ باعثه د تعویذ خو معلومه شوه ځکه قریبا من العصر مصححه به څه وي؟ مصححه دا چې يو بلوغ عين شی ته دی يو قرب اله شی دی هغه قرب نه هم تعبير بلوغ کېږي مثل اول ته بلوغ شوی دی په عصر کې أنه صلاها في اليوم الأول حين الفجر أول وقتها وصلاها في اليوم الثاني حين كايت الشمس أن تطلع وهذا اتفاق المسلمين أن أول وقت الفجر حتى يطلع الفجر وآخر وقتها حين تطلع الشمس لا أسي تمهيدي خبر اوس دې کې مشکل دی څه مشکل دی فإن ابن عباس وابا سعيد وجابر وغيره رووا عنه أنه صلاها في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله حال دا دی چې دغه په پرون ورځ باندې ټیم د ماجیګر خدای شوی دی ماجیګر هم حینا کان د کله شي مستو دی یعنی او ماسپخین هم څه شو یو بل تاویل هم واورېد هغه دا چې د زهر مثل مافې زوال دی مافې زوال مثل او د عصر هغه چې دی هغه بدون فی زوال دی فی زوال سنره غونډه کې او د دې نه وروسته که بله یوه مسله شروع کېږي، د عصر انتهايي وخت ښودل نو ټیم خو ډېر دی. ها خو به نه چلو دا مسله تاسو به څه کوئ؟ تاسو به هغه دي کې انتظار کړئ کله چې شیخ راغی